چې پوه شئ پر نو اوس څلورم ای څلورم ایسه شروع شو اخیری ایسه د سورته بقره څلورم ایسه کې سری په دې کې مسله د انفاق فی سبیل الله دا د الله تعالی په لار کې مال خرج کوي مال صحیح شو دا د انفاق فی سبیل الله مسله چې دا دام بیا په سلورو بابونو باندې مشتمل ده اولنې باب تاسو وګورئ د آیت نمبر 207 پورې ده ها 208 پیتم آیات تر دې پورې اولنې باب ده ها په دې باب کې سړي په دې باب کې خو اولا ترغیب ال انفاق دی چې انفاق کوي د الله تعالی په لار کې دا غي نه پس څه وای چې و انفاقات خو کې خو ګور داخله خرچي کوي سو په یو نوم کوي سو په بل نوم کوي نو راشه ته به چا په نوم کې نو دعوه توحید د په تکراری باندې بیا راوړي او بیا په هغه باندې لس دلایل ذکر کوي په داوا باندې لس جملې بر توحید ذکر کی هغه لس دلایل دی په دې باندې چې هغه کې په بعض اسماء او صفات د قبلی نه او بعض به د صفات او فعلیه او د قبلی نه بعض به کوم د جمله دغه صفات ثبوتی وي بعض به سلبی وي خط خلق ته توحید دعوت ملاو شو نو دا غینه پس د توي وی خلق دو قسم شو سو قسم شو فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى قد تبين الرشد من الغي هدایت او گمراهی جدا شو نو چې جدا شو نو خلق دوه قسم شو اهل الرشد او اهل الغی یو ته تخویف او بل ته بشارت بیا دا غینه ورستو د تدریج مثالونه ذکر کړي یو مثال د اصحاب الغی د گمراه خلق مثال دی او دو مثالونه د اصحاب الرشد دی تاسو ورته ګوره ان شاء الله لګو به خیری یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو انفقوا ترغیب الى الانفاق خرچه کوي مما بعد دا غن رزقناکم چې مونږ درکړي دي بعد دا غن صدقات کوي چې مونږ درته درکړي دي من قبل ان یاتی یوم مخک دا غن چې راشي تاسو ته غورز د قیامت لا بیع فيه چې نه به خرڅول پاره کې او نه باغستلی چې بیع نشته نو خرڅول نشته غستلوم نشته ولا قلت او نه به اخلاص ملګرتیاوي ولا شفاعت او نه به شفاعت وی او بدر صالحان نه الله اوس دانه چلیږي یا هغه مراد دی خجی لا بیع فیه ولا قلت قلت هغه اخلاص ملګرتیا بنی چاله را کافر لرا مشرک لرا ها ځکه چې راضی چې الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو دا دا دوستان بسی دا بد بعض د بعض دشمنانی ولا شفاعت نب سفارش وی هله که سفارش مطلقاً نشته ولی شفاعت قهری نشته شفاعت قهری نشته دی مشرک لره شفاعت نشته دی دا قسم شفاعت او غبر ازي په خپل ځای باندې ان شاء الله دا غي تفصیل کو والکافرون هم الظالمون او کافران چې دي هم الظالمون هم دا خلق ظالمان دي هغه انفاق نه کوي د الله په لار کې هغه انفاقات کوي نو د غیر الله لپاره کوي خوشوي یا بخل کوي نو دا کار د هغه دی عطا ابن دینار وای لا اله نشته د معبود الا هو غیر دا غنا نشته د معبود نشته د خالق مشکل کشا هغه ټول پکې رااله نشته د شریک په اسماء او دا غو په صفات دا غو کې راغه سره بل څوک در دلایل دریم قسم شروع کیږي خاص الحی القیوم نا ما تاسو ته وی په اول ځل کې دلایل عقلیه پیش کړیو خود څه چې نه پیش کړیو دا دلایل عقلیه بالاعیان پوښوي اعیان دغه ذات ته وګورئ کې دلیل دی نو په دویم ځل دلایل پیش کړل په دغه کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار هغه دلایل به احوال الاعیان هغه اعیان باندې بیا کوم حالات راځي بیا دریم نمبر دلایل په اسماء او صفات او الله تعالی باندې دا الله تعالی کوم نمونه دي دا کوم صفاتی نمونه دي او دا رنګ دا کوم صفات افعال دي کم ثبوتی دی او کم سلبی دی اگر ته ذکر کئ داس آیات کرسی دا خالی ته آیات الکرسی ویل کیږي اعظم آیت فی القران دا د قران کریم ټولو نه اعظم آیات دی غور آیات د سوره بقره ورته ویل شوی دی دولس حدیث ابن کثیر ویل دی پتا دغه فضیلت کرا غلی دی دغه رنگ دا دغه کوم دی نو په دې کې 50 کلمات دی خپدی آیات کرسی کې او هر کلمه کې 50 50 فائدې د مفسرینو لیکلي دي دغه رنګ په دې کې لس جملې د توحید ښا هغه په کې ذکر کړي په دې کې د الله تعالی صفات دي صفات ثبوتی مشتا صفات سلبی مشتا هغه په کې ذکر کړي الله لا اله الا هو الحي اول دلیل وګوره الحي هغه الله تعالی ژوند دی ژوند دې سمانه دا حیات دا الله تعالی حیات حقیقی دی کومه او تاسو څنګه حیات یا خارجي غونته دی حیات حقیقی دی دا غنه نه جدا کیږي یو وخت کې نو الحی ازلا الحی ابدا الحی سرمدن ازلی ابدی سرمدی ذات ته بس ژوند دی ژوند دی او توکل کو په هغه ذات باندې چې هغه ژوند دی دی وعنت الوجوه للحي القيوم سورۃ طه کې براشي دا ټول برای د عبد الله صفت ته لا تاخذه القيوم بلغ الله تعالی قيوم دی قيوم سمانه دا هغه الله تعالی نگران دی نگرانی کوونکې دی زم تدبیر کوونکې دی امور دی القائم على كل شيء معنی کوي دجاج او دغه فرع وي القائم على كل شيء دی ار یو سیز نگرانی کون کې دی افمن هو قائم سورۃ رعد قرات کې براشي افمن هو قائم علی کل نفس آیا هغه ذات چې هغه نگرانی کون کې د هر یو نفس ته تدبیر کون کې د غیر امور له خلی نو القیوم دی دا صفاتم د طه فرقان او دا کې درې واړو کې راغلي حن صدقه لا تاخذو سنه ولا نوم ننسی هغه الله تعالی لرا سنه پرکالی سنتون څه شی دی یو سنه دا یو نعاف دی سنه چې کوم دی نو هغه ته ویل کیږي چې په سر کې راشي سر کې د سړی خوب راشي نو هغه ته سنه وایي نو نعاف هغه دی چې هغه په سبان راشي په سترګو باندې راشي او نوم بیا په زړه راشي بل بیا سړی مکمل ود شي نو سنه داسې کنه یو سړی کنه نعاف پر راشي داسې غیر غونته ودی او په خبرو کویږي او سنه داسې کنه چړې داسې پوښی دې ته څه ایست نه وای مقدمه د خوب د موږ ته جوټه وای پوښ کنه نغه جوټه د خوب چې کوم دی هغه په الله تعالی باندې ناراضي دا په نشته نه خوب به خود نه دا ځکه چې دا غفلت راولي او دا چې ذات بیا چې کوم دی تدبیر د امور نشي کول دا بل صفات تر الله لا ها پرمو ها دیو ته پرمو وای لا تاخذه سنتون نو نسی الله تعالی لرا پرکالی ها دا یو صفات شو دا تلبی صفات شو ولا نوم او نه په خوب راضی نه خوب نسی الله باندې دا سیز ناراض ناراضی بل دا غره تصرف دلیل ګورا له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص داغه په اختیار کې دغه چې پاسمانونو کې دغه چې پسمو کې دي د کې وسره غ ظرف او مضروب دواړه داخل دي اسمانونو هم داغه او پاسمانونو کې چې سدی غم داغه زمکه هم داغه او پسمه کې چې سدی غم داغه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه دا استفهام انکاری دی سوق دی غسړې یعنی اس سوق نشته دی یشفعو چې شفاعت کی عنده په دربار داغه کی یا عنده اداوی د صفات ته الذی حال واقع شوی دی من ذا الذی عنده سوق دی هغه په داسې حال کې چې هغه د الله د مقربین نوی یشفعو چې هغه شفاعت کی نشته دی هیڅ سوق نشته دی هو شته دی او الا باذن مگر په اجازت د الله مگر په امر د الله د الله په اجازت باندې کیږي شفاعت بل اذن شته دی او شفاعت قهری نشته دی پوه شو دا دی خجیم یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم پویږي الله تعالی ما بین ایدیهم پیجنی الله تعالی ما بین ایدیهم هغه چې مخکې د دوی ندی و ما خلفهم هغه چې رسته د دوی ندی ها د چانه مخ کې دي چانه دغه دا دغه چې کوم دي شافعي او مشکوک دا ټول پکې راغلي د دینه مخ کې او د دینه رستو څه مطلب دی دغه معنی کوي ماوردی او معنی کوي یعلم ما بین ایدیهم پی جنی الله تعالی غ ظاهر د دوی و ما خلفهم باطن د دوی یو معنی دا کوي ما بین ایدیهم هغه چې مخکې د دوی نه دی قبل قبل خلقهم وما خلفهم او ما بعد موتهم د دوی نه مرستو بسې چې دوی مړ شي د چې نو نو سو او چې د مړ شي نو سبي الله تر دې ټول احوال مطلب اشاره ده دغه ته جميع احوال ته چې ټول حالات ورته الله تعالی ته معلوم دي ښا فجد الله په علم کامل دی علم محیط دی په لده کړه دا هغه مخلوق ته کنه الا يعلم من خلق الله تعالی کوی په هغه باندې چې هغه پیدا کړی دي ولا یحیتون او نشی راګیرولې بشیء یوشی من علمه دی دی راګیرولې نشی ښا دای د دې شافی مشفونه سوکړه د علمي او محیط او د علم دغه چې کوم د غیب نه پیته وکړه چې ولکه دغه دغه سری دغه مقرب خلکو دی سره علم غیب نشته یعلم وغه صرف الله تعالی معلوم دی ٹھیک شو خا دوی سره علم محیط نشته دی ولا یحیتون دین شراګیره ولې بشیء یو شی من علمه د علم د الله نه الا مگر راګیری بما اغا شاءت د الله اراده او چې هغه وحیدا هغه وحی وت الله تعالی او کې دی انبیاء او تعالی مقربین خلق دي اکته او پته ولګی نور ورته څه پته نه لګیږي ګورخه یا الهام سره باز سیدنا ته معلوم شي وسع خوغی ته غیب بیان ویل کیږي وسع کرسیه السماوات والارض او زایي کرسی د الله تعالی اسمانونو او زمکو لرا کرسی ځان ته یو عالم ده د واس مانونه دی بیا داغه د پاسه عرش ته بیا داغه د پاسه کرسی دا دا چار دی دغه نشمارلی دی وای چې دا نه اسمانونه شو دا نه اسمانونه نه دا ځان ته دی عرش او کرسی سری هغه ځان ته دی اوس کرسی او عرش دا ډیر زیات غټ دی حدیث کرا دی واس مانونه وز مکه دا په عرش کې داسې دي کنه که حلقه فی فلات لکه یو وړو کې سیر واخلې کنه یو روپۍ یا یو دغه غتما یا څه شي او هغه په یو غاټه دشته کې وګرځي اس پته پکې نه لګي ها دا بل عالم مونږ نه پټه ګوره ها دا الله تعالی ځان ته یو مخلوق دی بیا کرسی د عرش د پاسه ده صحیح شو کم ځای دی نو سلفنا کوم تفسیر را نقل شوی حدیث کرا غلې وای موضع قدمي الله د الله د قدمونو ځای دی پوه شو کنه نو بس الله د قدمونو ځای ته څه پته لګي ورسې دي بس دا متشابهات دي الله تعالی ته ثابت دي کما یلیق بشانه تعالی مونږ ته ورو پکې نور پکې دن نه شو ورتلې ابن عباس ته یو قول لا نقل چې د کرسی نه مراد ته علم دی ځکه کرسی وای کراسی کر او کراستن کا پیته وای نو وسع کرسیه فراخ د علم د الله تعالی السماوات اسمان نوتا والارض ازمکوتا پزما کې چې سدیا اورته معلوم پاسمانو کې چې سدیا اورته معلوم خو قرطبی په دغه توجیه باندې داسې توجیهات چې قرطبی را نقل کړی دي نو اخره کې ویلي دي وای دا ماته د اهل الحاق توجیهات کاری او دای سلف ته نقل دغه کړی دي سلف ته نسبت کړی دی او دا چې کوم دی مؤوله او کار دی وای دا صحیح توجیهات نه دي از قرطبی وای وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده او نستر کوي الله تعالی لره حفظهما حفاظت کول د دې زمکه او اسمان الکه د زمکه او اسمان ساتي خو ستړی کیږي په نه ها ته تو ورته او هو العلی اغه الله تعالی علی دی علی اوچت العظیم او غالا لوی دی نو العلی شانن العظیم سلطانن بعد وی بعد وی علی هغه ذات ته ویل کیږي یو علی دی یو علی دی علی هغه ته ویل کیږي چې هغه اوچت وی علی هغه ته وی چې دا شان و سره اوچت وی صحیح شو بعد وی علی هغه ته ویل کیږي وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دا لس دلائل ته په ذکر کړل چې ویشماري اسماء دي صفات دي او دا رنګ چې کوم نه صفات فعلیه دي هغه ټول لازمه کې لس دلائل پر تراول چې الله لا اله الا هو چې دا څه ذات شته نو ته بل چا عبادت څنګه کې د بل چا طاعت او حاکمیت څنګه مانی دا پرېګ دا اوس خچ دا څه ذات دی نو آیا کفار باندې زور کو په زور پیدا اسلام اومنو کنا نو الله وینا نه په زور نه پوه او یا دا چې مطلب دا دا وي د قاتلو سره متعلق دی دا یو دین په دوه معنی سره دی یو دین په شکل د نظام باندې دی یو دین په شکل د عقیده باندې دین اطلاق خصوص نه کړي ما تاسو ویلو دعا تا عبادت تا عقیده تا نظام تا حدود تا رسول الله علیه قانون تا مدغه رنگي دلته کې دین په معنی د اعتقاد سره دی وایا کم چې دین په معنا د نظام سره دی هغه ور خلکو پلارم منی الترازی وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله د دین د پاره به جنگ کیږي او دین به په خلکو باندې په زور منل کیږي هغه نظام شکل کی عقیده د خپل ځړ کار دی هغه خپل کار دی ها لا اکراه نو نه چلیږي دا وای نه فدرا نه هدا نه چلیږي زور فی الدین فعقیده کی بس لنډه معنی دا شو اچھا چې دا خبر دا دغه چې کوم دې نفي په معنا ده نهي سره راغسته دا خبر به مار لنشا راغسته ده نزان ته په خپل ګرانه کړی دا بیا لګیای بیا جوابونه کوي چې نه دا یو دغه ده یو اکراه ده په تطبیق د دین کې یو اکراه ده په تنفیذ د دین کې او یو دا قسمه کیسې بیا کوي کله مطلب دا چې بیا دا وایي چې نه اکراه تده اجبار نشته نشته د فرق اجبار اکراه کې شته خدا یا ساتي یو اجبار دی یو اکراه ده اجبار دار کنه چې بیخي زور وي اصل د وکسه اختیار نه لکه سړی دې بوت ته سوپ پسې دکای خدا دې سټ نه ونی ولا پزما کې وته کې خو پوه شو کنه پهلوان سړی دې هغه ته پزور کې خو دې کو اجبار دی یو وی کراغه چې پتورې راو با سره ته وجه مرګ غواړي کې داسې دکې نو ته اختیار پکې شته کنه که مرګ غواړي مرګ دې قبول پوښ دې پکې اختیار دې نو دې ته یو ته اجبار او یو ته اکراه وي لا اکراه فی الدین نه چلیږي زور په دین کې قد تبین الرشد من الغی یقینا جدا شوه د هدایت رشد هغه هدایت ته چې پای کې ګټه د دنیا او د آخرت وي من الغی د گمراهینا د گمراهی ضلالت او جهالت ناغه جدا شوی دی فمن یکفر بالطاغوت نو هغه څوک چې انکار کوي د طاغوت نه و یؤمن بالله او ایمان راوړي په الله تعالی باندې فقد استمسک بالعروه الوثقا نو یقینا د منګول ولا ګولې پاغه کړی مضبوطه باندې لن فسام لها چې نشته رشتلیدل نشته ماتیدل هغه کړی لرا نشته پرې کېدل هغه کړای لرا والله سميع عليم الله تعالی اوریدون کې دی ویناګانو د خلکو دی علیم او عالم دی پزړونو د خلکو کې چې پزړه کې کفر دی او کې اسلام دی الله ته پته ده ولکه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله تو چې کفر بالطاغوت کې طاغوت څه ته وایي طاغوت چې کوم دی په لغت کې ماخوذ طغا یتغو او طغا یطغا دواړه راغله ده کنه نو دا سری دا ویل کیږي طاغوت وزن د فعلوت ته دا تجاوز ته وای د حد نه تیر وتل پوه شو کنه پلانې وای د سرکش سړی دی سرکش سمان د حد نه تیر وته دی چې کوم خپل حدود دی پای کې نه اوسیږي ښا وعل لیسا څنګه راځي ان لما طغل ما او حملناکم فی الجاریه یقینا مونږ تاسو چې کله او بد خپل مقدار نه واوړې دی تغل ما او تغایتو تغل ما او وبد خپل مقدار نه واورې دي نو اې د نوح عليه السلام اولاد حملناکم مونږ تاسو سواره کوي په جاریه پاغه روانه بیړای کې مونږ تاسو پای کې توغا په دغه معنی سره شو نو طاغوت سره ار هغه څوک چې هغه د خپل حدود نه بهر وځي هغه تسویل کېږي هغه طاغوت وتویل کېږي د په تاریخ کې مختلف تعریفات راغلي دي امام مالک وی کل ما عبد من دون الله ارغه سوک چې د الله نه غیر دا عبادت کیږي هغه طاغوت دی فیشوا مجاهد وی شیطان فی صورت انسان شیطان نه خو په شکل د انسان دی یتحاکمون الیه خلق ورته فیصله وړي او هو صاحب امرهم او دا دی ذمہ وار جوړ شوی او دې لګي او د خلکو فیصله د الله د قانون نه خلاف قبل قانون کوي د تسویل کیږي د تاغوت ویل کیږي صحیح شو مادر طاغوت په قران کې اته ځله راغلي ده کله مذکر راځي کله مؤنث راځي مذکر راغلي لکه په سورته نساء کې ها یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ضمیر مذکر او تراجی کو هی او الت مؤنث راغلي ده سورته زمر کې والذین تنبوا الطاغوت هغه خلک چې ځان بچ کړي طاغوت نه دستشینا ان يعبدوها د عبادت کول دا غینه ها ضمیر یو تراړو مؤنث ته مذکر مؤنث دواړه راځي خاص طاغوت کله په معنا د چا سره راځي کله په معنا د شیطان سره راځي په قران کې الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ورپسې سوی تقاتل اولیاء الشیطان دا د شیطان په معنی سره کله طاغوت راځي په معنا د چا سره د نفس طاغی سره د نفس طاغی چې کم نفس یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت دوی اراده لري چې فیصله وکړي طاغوت ته نو طاغوت څه شیطان ته فیصله نه وړه خو کاهنان ساحران جادوګر او دغه رنګ کعب ابن اشرف هغه مولا او هغه ته فیصله وړه هغه د الله د قانون نه غیر په بل قانون باندې څه کوله فیصله کوله نو دا به ته ویل کیږي بیا علما وایي د طاغوت سرغنی تاغو تواغیت خو ډیر دی هر څه تاغوت ته چې ما سي والله چې کوم دنو هغه څوک د خپل به حدود د بندګۍ نه وزي او حدود د الوهیت ته ځان داخلي دا تاغوت ته خو پینځه وای بیا ته مشران دي سرغنی ها اول تاغوت څوک ته وای هغه څوک ته چې د بندګۍ داوا نه کړي دا دغه د الوهیت او د خدای خو لیکن خلق له دنه الہ جو کړل خو دې پاغي باندې راضي وي خو دې پاغي باندې څه راضي وي که راضي په نو لکه عیسی علی السلام ها یا عزیر علی السلام هغه ته به تاغوت نه ویل کیږي نو دې پاغي باندې راضي وي نو هغه ته ویل کیږي تاغوت ویل کیږي دلته ته معبود من دون الله مراد ده هغه څوک چې کفر وکي ا انکار وکي کفر نه مراد انکار ده بالطاغوت بعبادت الطاغوت د عبادت د طاغوت نه ويؤمن بالله او ایمان راوړي په الله باندې الله وحده لا شريک مني فقد استمسك نو یقینا دې سړي منګول ولا ګول بالعروه الوثقه هغه کړي مضبوطه اوس په ایمان کې دوه خبره شرط شوي په عبادت کې دغه رنګ په باب د دعا کې دی لا اله الا الله نشته نه منم طاغوت او په دعا کې غیر الله نه منم الا الله یو الله منم صحیح شو لا اله نشته د په قانون او فیصله کې بل څوک دای دغه د فیص د قانون سازي لایق او د قانون جوړولو لایق الا الله غیر د الله نه هغه طاغوت ته کنه نو بس لا اله کې انکار د تاغوت چې فمن یکفر بالتاغوت او الا الله کې ایمان بالله شې چې په هر شکل کې وخا لن فسام لها نشته د شلیدل او نشته د ماتیدل لها دی کړی لرا والله سمیع علیم الله تعالی اوریدون کې پوهه دی الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور اوس دوړل شو خلق ها یوی ډلې ته تخویف ور کوي او بل ډلې ته بیا بشارت په خپل معلوم شي او یوی ډلې صفات د اول صفات بیانې او بل زجر ورکړي خبر ډلې بد اخلاق او بد صفات بیانې الله ولي الذين امنوا اوس دا اولیاء او دغه دي اصحاب الرشد دي خاص قد تبين الرشد من الغي نو یو اصحاب الرشد شو الله ولي الذين الله تعالی محب دے محبت کو ان کے دے ناصر دے مددگار دے متولی دے کار چلو ان کے دے الذين دا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي یخرجهم را وباس یغی من الظلمات د تیارون ال النور رڼا تا څنګه تیاری یارا تیاری او رڼا په قران کې ذکر دي په یو ځای کې صرف په حقيقي معنی ذکر دي هغه کوم ځای سورته انعام ده نور قران کې ټول مجازي معنی ده د تیاری نه مراد کفر ده شرک دے ضلالت دے جہالت دے صحیح شو د نور نہ مراد ایمان دے توحید دے صحیح شو علم دے او سره هدایت دے داتنه مراد دی ښا نو یخرجهم راو باس الله تعالی من الظلمات د تیرو د کفر شرک جهالت او گمراهینا ال النور رڼا د ایمان توحید هدایت او علم تا دیته الله تعالی راو باس اوس څنګه راو باسي د مخ کې خامخا په تیارو کو پر او شرک کې پروتو ها منګه او تاسو الحمدلله پیدایشي مسلمانان یو نو څنګه راو باسلو نو باز وی دا آیات خاص ته پاغه خلکو پورې چې اول کافر او رسو مسلمانان او باز وی چې نه نه دا یخرجهم په معنا د ينجيهم سره دي سمانی سره ينجيهم بچکای الله تعالی من الظلمات د تیارونا الى النور او رسی رنا تا رنا تی رسی بیا تیاری جمع راوړه ځکه چې تیاری شرکونه کفرونه قسمه قسم دي او رنا بیا یو رقه ایمان یو دی صحیح شو والذین کفروا هغه کسان چې کافران دی اولیاء هم الطاغوت دوستان دا وی چې دی ملګری دا وی اولیاء معنی دا کې اوس ناصر مددگار نه دی او رفقا دی په ظاهر کې ملګری دا وی الطاغوت هغه څه دی هغه شیطان شیطانان دی طاغوت دی دا کله مفرد ده په معنا کې جمع ده نو دا شیطانان دی دا رنګ سرکش خلق دی کافر دی دعوت خدای کوونکی دا ټول دی یخرجونهم راو باس دوی لره من النور درناګانو نا ال الظلمات تیروتا نو یا خو هغه معنا کې یونجونهم بچ کایه او یا بواج دا هغه چا پورې دا آیات خاصه چې هغه مرتد شوی پس ایمان نه هغه یادای یا دار چې یخرجونهم راوباس یې من النور دا غرنا د فطرت نه فطرت کې خدای مسلمانو کنا ال الظلمات هغه تیارو د کفر او شرک ته اولایک دا کسان چې د اصحاب النار دا خوندان د اور دی اون پیا خالدون دوی به همیشه په دې اور کې دوی په دې اور کې همیشه هغه بل ډول هغه باندې اکتفا وکړه هغه بل ډول څوک دی هغه ته بشارت ته اولایک اصحاب الجنه هم فیا خالدون الم ترایت ګورنه ال الذی حاج ابراهیم دا اوس مثال د اصحاب اصحاب الغی ده د گمراهی او سردار راشه دا مثال د بیانوم چې څنګه په تیارو کې پراتی څنګه پرناګ ارناګانې ورته نه ملاویږي څنګه ورته هدایت نه ملاویږي ته خدا وګوره دا سړی څوک ته دا نمرود ده نمرود یا نمرود دواړه قسم نوم راغلي په کتابونو کې او دا نمرود چې دین د ابراهیم علی السلام په زمانہ کې بادشاہ ابراهیم علی السلام سره په ربوبیت دعوت ربوبیت کوله ابراهيم عليه السلام ته په ربوبيت کې څه شروع کړه جګړه شروع کړه مناظره شروع کړه علم ترى تبورنا الى الذي اغكستا الى النمرود الذي يغنمرود تا فغا دا خبر ما تاسو ویلو کنه ما د نوم نالي ځکه دا به غیرت سره یو نو چې فرعون چې دا غیرت یو کافر مونږ یې اخلي د نالي هغه کسره حاج ابراهيم چې جګړه کړي و مناظره کړي و ابراهيم عليه السلام سره حاج محاجه نه محاجي نسبت دته وکړو چې دا د کړي وځه چې جګړه همیشه جوړیږي د اهل باطل خلکو له طرف نه فی ربه پس کې دا جګړه کړي وا فی ربه په بار د ربوبیت طرف د دکی الکه دا دا دا جګړه پس کې وا په ربوبیت طرف کې وچه رب سوفی رب سوکی رب الله دې او کتای د الله ما نه خبره دینه معلومیږي د فی ربه ذکر ویخه الله نه انکار نکاو خو ربوبیت تاغه نه منو نو ابراهيم عليه السلام ورته د ربوبيت صفات ذکر کړي چې وګوره اذ قال ابراهيم ان اتاه الله الملك د دې وجنه چې الله تعالی د تور کړو حکومت دا هغه یو قسم ته زجر ورکړي چې وو د ناشنا سره یو الله ورته حکومت ورکړو نو پکار خدای دې شکر ادا کړی وي نو دې ولګل د الله په خدای کې جګړه شروع کړي ان اتاه الله الملک چې ورکړی والله تعالی د حکومت اذ قال ابراهيم یاد کپا وخت چې ابراهيم عليه السلام ربي رب زما چې الذي غذات ته يحيي چې ژوند کول کوي او يميت عمر کول کوي زما خو هغه رب دی نو قال دوی انا احيي زم ژوند کول کوم او اميت عمر کول کوم دا څنګه وي بعد وی دا خو چې د اسباب د مرګ او د ژوند خو نه معلوم خو بس خلک مړکیږي او پیدا کیږي نو دوی دا کار زکوم اسیم پټ اسباب کنه نو دوی دا کار زکوم دا سینې وړه به ولا یا دال باز وای چې په خلکو تلبیس راوستو یو سړی دا نه حکم کوي دا پانسی کوي چې وی خې جوړ وی دا پرېګ دی بل سړی دا شانتي بی ګناه و غیره او سره قتل کوي وګوره زمړه کول او ژوند کول کوم ابراهيم عليه السلام وی قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق نو الله تعالی را ولي نور د طرفه د مشرق نه فاتي بها نو تيرا ولا من المغرب د طرفه د مغرب نه ذا حضرت اسلام پوښ دا خو لوی خار دی دا خو په دین نه پوي کوي دا مړ کول ژوند کول زکو می زرا دا آسان کار مشرق نه ځان ور تراوخی دا مشرق نه الله راخی دی مغرب نه تراوخی دا اوس په دې لکه سوال دی سوال دا دی چې ته په باب د مناظره کې سوي په باب د مناظره کې ته وسب وای وسب وسب فکر نه دی چې ته یو دلیل وای ستا هغه دلیل سو کې اعتراض وکي نو تاسو چلو کې ته دا هغه دلیل نه بل دلیل ته ټوک کی نو دا باندې کې نه ول خپل دلیل مضبوطه هغه نه چې هغه تا بالکل په هغه اعتراض ختم شي اصله په غل کې بیا بل تزي نو دا څنګه چې ابراهيم اسلام څنګه کار وکړ نو دا غي جواب دوی دا کوي چې نه ابراهيم عليه السلام اول واضح دلیل پیش کو چې مړی او ژوند دی کول او مړ کول الله تعالی کوي خدا خر پاغي کی اعتراض کړو هغه باندې اعتراض کوي ابراهيم عليه السلام ورته دا غي نه زیات واضح دلیل پیش کو نو دا خبره خو ټیک ده خو وسب خو بیا مراغه وسب بیا مراغه نو بیا لوباب راشي د مشقي په لوباب کې هغه دا دغه کوي چې نه دا داس چل دی چې دوی ویل چې الله تعالی مړ کول کوي الله ژوند کول کوي نو دلته دی ملحدین دا اعتراض کو دی بادشاہ وغیرہ وی چې نه مړه دا خدا دغه د زمکه او د اسمان د اثرات په پدې سره خلق ملکی ژوند کیږي نو ابراهیم اسلام ته خلک زمکه او د اسمان د اثرات څوک کوي دا سراج په چا پلاس کې دي دا خدا الله پلاس کې دي کنه دي شاته هم سوکشتا دا انور سوک راخې دي دا سوک مې سوک راخې دي تیر تیر بدلول شي نشه کولای دا فرات سوک کوي خو لیکن دا جواب لګ مشکل له فلسفي ته کې سلاړه نو بیا لګ ریاضیات دي دا غړي دا پکې بیا ګرانيږي نو راشه اسانه خبره مواهب الرحمن هغه معنا کړی دا وای اصل کې دعوا او دلیل ته پیژنه دلته کې دلیل د ابراهیم علی السلام دا نه لې چې رد دی صرف رد دی نه نه نه وای دلیل د ابراهیم مناظری موضوع یو د مناظری دلایل دی د مناظری موضوع دا ده د ابراهیم علی السلام دعوا دا ده ربی الذی یحیی و یمیت رب زما ژوند کول او مړ کول کوي رب زما ژوند کول او مړ کول کوي د د دعوت دا وی انا احیی و امید د مړ کول او ژوند کول زکوما اوس په دې باندې دلیل ورته ابراهیم علیه السلام پیش کوي ښا چې تم مړ کول او ژوند کول کې کنه نو د ژوند کول مړ کول لپاره په اول شي حرکت ته کنه ژوند کول لپاره حرکت دی او مړ کولو کې حرکت بندول دي تر آزاد انوار حرکت کوي د مشرق د غاړې پوه چې ته صرف دا حرکت بندوم په صرف بدلون راولا د مغرب د غاړې کا پوه شئ باس دک یو دلیل او په یو دلیل د خاموش شوی نور بیا اس نه دی ویلي دغه چې کوم انا او حی او می کو اداره د دعوه ده ها پوه شئ د دلیل نه دی قال ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام فان الله یاتی الله تعالی را ولی بالشمس نور من المشرق دی طرف مشرقنا فات بهانو تی را ولا من المغرب دی مغرب دی طرفنا بعد خلق وای وو وای کچرتا د داوی لوي چې دا مشرق ته غاړي زرا خېجون پوښ نو جواب دا کوي چې نه دا نشو ویلې دل تکی بلا خلق ناس تو بډاګان بډاګان هغه بو ته ویل چې غلخوره کې نه پارام دا خو ته نوی پیدا او دا انور د مشرق نه راخته ته لا پکې واجب راځه راخې ته نوی نو دا غلا کې دا سوا دا خبره نشو کول یو جواب دا دی دویم دا دی چې نه د سره دا غمو چې کچرتا زه دغه حکم د الله د دغه سره د سینم دی کچر ته دا وې ما چې د مشرق ته غاړې دراخې دوم ستا خدای د مغرب د غاړې راوخې د ابراهیم اسلام ته وې نو د ابراهیم اسلام رب په دې قدرت لدی اوس پیرا کې دوی دوه شرمېدل نه اسیم بعد دا وې فبهت الذی کفر نو غل شو حیران کړې شو دا کافر دا کافر بالکل مکمل سو د مکمل حیران شو نو دوی وایي چې دا جوابي دا حیرانتیا په دی وا چې دوی وایي چې کچرته زه اوس وې مته دی راخې جوما نو دا مشران برابر باندې اعتراض وکړي ستارب دې مغرب نه راوخیږي او که چرته نو ته ویل چې ستارب دې مغرب په طرف نه راوخیږي نو څنګه چې راویخیږي مونږ وای دا پریک دا دلته پایا کې خپل جواب دی والله لا يهدي القوم الظالمين دی ولې غل شو الله تعالی نه خی دلائل هغه قوم ظالمانو ته الله تعالی حق دلیل ته ظالم نه راته سړی بس ته نور د سره ماته حق نیوي بس نور دې اخو اصلي نشي دغه سره دلایل الله تعالی ورکړل الله تعالی نه خیر دلایل قوم ظالمانو ته یا دا جواب د سوال دی چې خدای دا دومره خاموش شو نو د بیا ایمان راوړو الله وینا دا ظالمو ته د هدایت نه کوما دا عنادی کافرو زد کولو اسی دا په دلایلو کیسه نه وا او کلذی مر علی قريه وهي خاويه علی عروشها نو دا د اصحاب الغی مثالو چې دیتا الله تعالی دلائلم خی کنا د د علم کې ناراضي اصحاب الغی دا صورت ته اصحاب الرشد هغه خلک دي چې هغه په دلیل باندې زر پويږي او سره معنی ښه اوس دا غي اصحاب الرشد دوه مثال نه ورکي اول مثال او کلذي دا اول د صد پاره دی دا وی او د تنویع د پاره دی نو هغه په علم تر باندې دا عطف ته ها نو چې علم تر باندې شو نو یا علم تر د لاندې دی ال الذی باندې عاطف دی نو او کلذی علم تر زجاج معنی کوي علم تر الی من هو کلذی آیا ته ګورنه هغه سړی تا پوښی چې هغه پشان دغه سړی دی په شان دا غسړي هغه خلق ته وګوره یعنی مطلب هغه خلق ته وګوره چې هغه د دې هدایت والا سړي په شان کی وي هغه خلق ته وګوره یا او کلذی مونږ وای نمړه مضمون په مضمون عطف کچ آسان شي او کلذی علم تر ال الذی بس معنی دا شو چې په مضمون باندې عطف شوم دک معنی راځي علم تر ال الذی آیات ګور نه غ سړیتا مر علی قريه چې غتیر شو په یو خار باندې دا خار وای د بیت المقدس او وخت نصر روان کړو بخت نصر هغه وران کړو نو خلق مړو فا وهي خاویه فدات حال کې چې دا خار ته دا را پریوته علی عروشها په چتونو خپل باندې خاویتن خوش شی سقطت معنی در کله معنی دا خالی سرم راضی خا خالی په معنی سره خو سقطت شی او علی عروشها پچت باندې را پریوته نو چت پر را پریوزي که چت باندې را پریوزي نو وای په چت باندې هم کړه را پریوزي چې علاقه ډیره زړه شي څوک پکې نه نو چتونه را وګرځيږي دا غینه پس بیا دیوالونه را په یو بل دا را وګرځيږي نو چت لاندې شي او دیوال کې څه هغه په پاتې شي دیوالونه خو تر ډیره وخت ولاړې کې تاسو خیال کړئ نو وهي قاویه علی عروشها قال ان یحیی هذه الله نو او داوود سره سو وای دا عزیر ابن شرخیه یا عزیر ابن ارمیا یا عزیر ابن حزقیل علیه السلام ها دا پیغمبرو کنو اختلاف ته پکې بعض خو ترجیح تور کړی نو پیغمبر لیکن دا خبره معلومی چې پیغمبرو قال نو اوی دی عزیر علیہ السلام ان یحیی هذه الله سرنګ بجوان دی کی کیف یحیی سرنګ براجوان دی کی الله تعالی هذه الله دغه خار بعد موتها پس د مرګ د دینا د دې خار دورانې دور پس په الله دا خار څنګه آباد کی ولی مطلب دا ان دا څنګه چې دا د استبعاد د پاره دی چې دا خو ډیر لره دا ناممکن نه نه نه نه دا د کیفیت د پاره دی چې الله ردی بسنګ کیفیت په څنګه شکل باندې دا خلک په بیا ودونه کوي بیا په کې یو قسم آبادی شروع کیږي او کنه کیفیت به څنګه یو دم برا پاسی که په قلار قلار برا پاسی دا بسنګ چلی فاماته الله نو مړک الله تعالی دې می اتامن سل کالا یو ورځ او بعض یوم یا بعض ورځ الله تعالی پختنه ولې وکړه چې ته پته ولګی چې زه ودنو ما د مړو ما قا او او دې کې دې طرف ته اشاره کړ چې او مړی د دنیا د حالاتو نه خبريږي ښا د دنیا د احوالو نه خبريږي عزیر علی السلام پیغمبر دی وفات شوی دی حالت نه خبر دی نه اورګه او الله تعالی ته وایي څومره وخت تیر کړی قال الله ورته وی نه بل لبست مئات عام بلکې تا وخت تیر کړی مړ مئات عام سل کالا او سل کالا ته مړوي ها خا اوس ګورا فنظر نو وګورا الی طعامک خوراک پلتا و شرابک او سکاک پلتا لم یتسنا چې نه د خراب شوی لم یغیره السنون کلونه په تیر شوی خو ګډ وډ کړی نه دي طعام سو وی انزر و سرا انجیر و ته وی کنه او چې تین او ور سره چې کوم دنه بل څه شو شو دو سرا دا روح پراته دي دې کې دې ته ته شاه چې ستا جسد کو خود نه خرابيږي خوراک او شو د چکم دغه په خپل ځای باندې دي دا وګوره وانظر الى حمارک او وګوره هغه خرق خپل تعالی او تر سورلی او مرکب ولدخه هغه باندې تلو ولنجعلک آیه للناس دا ولی نجعلک دا عطف دے په مقدر باندې ښا څنګه دے پوه چې بعثنا کا مونږ تراجوان دے کې مونږ ترا ژوند دی کی لنجع بعثناک لتعلم قدرت الله مونږ ترا ژوند دی کی چې پاره چې الله په قدرت باندې پوه شي ولنجعلک آیه للناس او دې لپاره چې مونږ وګرځو تا یو نشانه د پاره د خلکو خلکو له نشانه څنګه شو عزیر علی السلام په لاړ خپل علاقې شام کې علاقې واغې تلاړو چې لاړو نور دې ځوان دې او هغه بوډاګان چې یونیورسيټي بوډاګان چې دي ښا او زیر علی السلام ورته وی او زیر ما و څنګه دا زمون بابا او دا ته څنګه وی چې نه لا خو زم پوشي وی د عزیر علی السلام مستا سره سلام ده وی ما ته تورات یاد دي تورات ته ټول و او دې تورات یې شوی و لکه رښتیا بس دوی وی دا د الله زوی دی ښا نعوذ بالله من ذلک يهود وی وګور الله ته تورات ورکړل دې ا دې فصل کاله فصل ژوند دې کړو دا وانظر الى العظام او وګورا الى العظام هغه اډکو ته نو دې ځای کې کشاف یو معنی کوي هغه اډکو د خلکو ته چې خلک مړه پراتو نه نه دلته کې اډکو د خر دي هغه اډکو د خلکو خو چې کوم دي هغه په قیامت کې بیا ژوند کیږي کیف نون شذها کیف نحرکها څنګه مونږه خوځو ثم نکسوها بیا مونږه اغوندو هغه ته لحمن غوخه دا ترور یو اډو کې د پخته یار نه راشي بل دې دا نه راشي یو ځای کې یو پنځره د اډو کو جوړه شو چې جوړ جوړ جوړه شو الله تعالی دا غینه په تر غو خو هغه غور واچول دې په سرمن خر جوړ شو واځي وکړو فلما تبین له نو هر کله چې کارش وا اه کارش و دی عزیر علی السلام تا بالعلم بعلم المشاهدتی په علم د مشاهدی سره بعد العلم الاستدلالی علم استدلالی د دلیل مثلا خو ته معلومه خو پستر ګوی نه ولیدلی دای اوس هر څه پستر ګو ولیدل نو قال وی وی اعلمو الله تعالی ز خپویم ان الله علی کل شیء قدیر چې یقینا الله تعالی په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی و اذ قال ابراهیم یاد کفاغه وخت چې ابراهیم علیه السلام د اصحاب الرشد بل مثال وګوره وګوره د کړه اصحاب الرشد څه مثالو نمرود ته دومره دلایل ویل کېدل هغه خر نه پویلو او عزیر علی السلام ته الله تعالی سورکل دلائل یو دلیل ورکو وی الله ز پوی پوش بل دا وی چې الله تعالی هغه ته هغه دلائل بعد نه خی اهل عناد خلق تا هغه ته علم کې اضافه نه راوړي او اهل رشد خلق کې هغه ته الله تعالی په علم کې سره راوړي اضافه راوړي هغه د هغه د رڼا نه تیرو طرف ته روانو پوش او دا د تیرو نه رڼا طرف ته نورم نورم ورته رڼا کیږي نورم رڼا کیږي او په دې کې دلیل شو چې رحمت الله علیه السلام په علم کې اضافه کیږي ها فعلم کې دا غوي مضافه کیږي او غواړي نبی علیہ السلام وینا رب زدنی علما خوش و اذ قال ابراهیم یاد کا فادا مونږ چی حتی کله پاس پاریک شو نو بس بیا مونږ د رب زدنی علما سوال نکو سوال مطلب می دار دا غیر لپاره کوشش نکو چې الله زما علم نور زیات کی مونږ نه بل دا کافی کنه دا پورا پایا فارغ علی می ما دا خدای مسلمانا تر مرګ پوری شو روشا موسی علیہ السلام چې کوم دی پیغمبر دی جلیل القدر پیغمبر د تورات ورته راغله تورات ټول علم موسی علی السلام تعالی ورکړل کب نبی ته د علم د کتاب پورا علم وی او چې پته وته ولګی چې پلان نه کې مولوی صاحب شتره او هغه دغه ته سوې اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ویزه خو مدارته مونته په مجمع البحرين کې په دشت کې او ځان به ال ترسون د دوه سمندرونو میانسته خپلته کې یو مولوی صاحب دی هغه نه سبق وایي پوه شئ نو د علم د پاره خلک داسې کوشش کوي د الله بندګانو کوشش کوي چې سورہ زیات زده کو و اذ قال ابراهیم یا کفا وخت چې وی ابراهیم علیه السلام رب دی ای رب زما ارینی ما تو خیا کیف تحیی الموت هغه د ان یحیی هذه الله د عزیر علیه السلام دغه سوال تفسیر باندې چې هغه د کیفیت سوال دی دا نه چې کنه دوی ته دا بعید احکار دي دا بسنګ شکل دي دا سړی په سترګو ویني نور بم د الله په قدرتونو باندې علم زیات شي کیف تحیی الموتى الله ته څرنګ را ژوند کې مړی قال الله ورته وی اولم تؤمن آیا ته په دې خبره یقین نه کې ولستا یقین نشته سو الله ته ولې پته نه و چې ابراهيم عليه السلام یقین شته او کنيشته الله ته پته وا خو ما او تا ته ښکارا کوي چې داسې نه چې ابراهيم عليه السلام په باره کې د شک پیدا شي چې ابراهيم عليه السلام شکیو شکی نو ابراهيم عليه السلام الله ته تخکارا کوي نو الله ته استاد استاد تخکارا کول د پاره پښتنه وکړه وی و ابراهيم ته یقین نلري قال غوي بلا الله ولین لرم بالکل می پوک یقین دی خپوخ یقین مې چې ته مړي راځوند دي کې معلومه څه مسله چې انبیاء علیهم السلام شک نه وي اوس حدیث کې راځي وای نحن اولا بالشک من ابراهیم مونږ په شک کې ډیر لایق یو د ابراهیم نه ابراهیم علیه السلام ته شک مونږ ته خو لقامه خای داغي څه مطلب دی داغي مطلب دا چې ابراهيم عليه السلام شک نو کړي ک بل فرض غو شک کړي وي دغه به مونږه مخا شکيان دي پوه شو کنه معنی د حدیث د کوي کیف تحیی الموت قال ولم تؤمن دوی الله ورته وی ایمان نه راوړي قال بلا ابراهيم عليه السلام وی ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن دې لپاره چې مطمئن شي زړه زما زما زړه مطمئن شي زما په علم کې اضافه راشي نو زړه ته مې کامل اطمینان به علم المشاهده په علم المشاهده سره زه دا کیفیت وینم هغه د کیفیت قدرت کې مشک نشته کیفیت راته لګی جیبه غونډه ښکاری چې مړی وسنګ په شک کم شکل به ژوند کیږي دا کیفیت باندې به اطمینان قلب راشي بعض دې دا کدا معنا کړی دا وې دا قلبی د ابراهیم علیه السلام یو ملګری و وی ولکن لیطمئن قلبی چې دماغ ملګری لږ مطمئن شي نه څه خبره دا نشته ښا اسی قصره قال فخذ الله ورته وی فخذ نو خلاونی سا اربعه سلور من الطير د مرغونا بس دای صورت شو دلته غیر ادا منکرین حدیث وای چې ګوره بس پاسور هون نه لیک بس ځان سره عادت کا بیا بوزه یو یو په یو دغه باندې کینه وا په یو یو غر باندې आवाज ورته وکنه بس راځي به تا پاتنه لکه پیغمبران ته بټیر بازی کو نه کوي خدای دې غرق کا چې دا دغه شانتي بس کینا و اوراوی غواړه او بیا برکه راځي ځان سره مرغه عزت کوي دا سمانه شو نه نه دلته کې سرهن په دوه مانو سر راځي بیا ذبح کا فقطعهن ټکړي ټکړي کا کیمه کیمه کا نو بیا ګډ وډ کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کی د په هر غر باندې څه یو ټکړه دوی وی په هر غر مرغی کینو نو مرغی ته لکه جز وی جز مرغی ته وی چې ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کینو په هر غر باندې یو مرغی جز کله مرغی ته ویل کیږي جز خو یو ټکړی ته ویل کیږي نو دا معنا سره نو دا دا معنا کول ته تقدیر د کلام کې اندماج دی یا مو وای اندماج مکه و یارا راځه منکرین حدیث باندې رات کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا رنګ د مجاهد نه ها د محمد ابن اسحاق نه په دې کې بل تفسیر را نقل دا حاکم پکې دی دا غوی نه تفسیر را نقل دا غوی تفسیر را واخله هغه سره فسرهن ویسرهن په معنا د جذبهن دی ذبح کا ټکړي ټکړي کا ثم جعل بیا کیک د علا کل جبل په هر غر باندې نو دنیا په ټولو غرونو کنا دا کل ما تاسو د استغراق عرفي ده ها استغراق عرفي ده چې کم غرونه تا خوا کې دي منهن د دوینا جزءا یو حصہ نو چې کې د قودین ثم دعوهن بیا ورته आवाज وکا یاتی لک راضی بتا تسعین پمنډو باندې په هوا نه ها پمنډو باندې برته څنګه ځکه چې په په هوا کې راځي کله څنګه ګډه وړه شي دا کې د بلې غاړه ده نه نه په منډر ته راځي په ځمکه نو ته به ویل چې او دا راځوان دی کړی الله تعالی راځوان دی کو رالی دا مرغی ورته ولې خولې هغه مخ کې ورته خول خارې ورته وکړو چې د ځمکې په عالم باندې د ما قدرت راځوان دی کومه دلته کې ورته سو کولو د هوا په مرغو باندې زما قدرت کرا ژوند دي کومه دا معنا شو بعد وای چې دا دا مرغې وته خو د خلور مرغې وي یو پکې چرګو صحیح شو دی یو پکې کارغو غراب یو پکې تو حمامه وا دغه کوتر یو پکې تاوسو د خلور څه مطلب دې تاوس کی زینت ته زینت ته ختم کا صحیح شو ٹھیک شو په داغه کې چې کوم دې په چرت کې شهوت دې شهوت ته ختم کا په کارغه کې هیرس د خوراک ته هغه ختم کا په حمامه کوتر کې غفلت ته دا ختم کا دا ټول په لنګړې کې وټه کا چې دا ختم شي بیا بدن سم دغه جوړ شي ښا صحیح سړی بدن جوړ شي خو بار الله په حکمتونه دي وعلم پوش ان الله یقینا الله تعالی عزیز زور ور دے نو دا څه نشي کوله چې نه زبا مرچم بیا باندې را پاسم ستانی کوم را پاسی الله زور ور دے حکیم او الله تعالی حکمتونه والا دے په دې ګوره په دې مرغو کې ته په دې په مرګ کې ته سوره حکمت خولو اسوره لوی علم چې کوم دغه پکې راغی ها نو یو مثال د اصحاب الغید نمرود شو او دو مثال نه چا کې اصحاب الرشد شو اصحاب الرشد ته الله تعالی دلائل خی اصحاب الغی کوم دغه راته په گمراهی کې پراتی هغه شیطانانو تیارو طرف ته نور ورو باتی ها